بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ځان ساتنې عملونه یعنی هغه عملونه چې د هغه په واسطه باندې ته د ګناه نه بچ کیږي له ګناهونو څخه د ځان ساتنې عملونه ټول هغه عملونه دي چې تقوا لاندې راځي لکن د تقوا او وقایې ځینې متعلقات یا ورپورې اړوند هغه عملونه په نننۍ خپرونه کې موږ څیړو که بنده ورته پاملرنه وکړي نو له ګناه څخه به یې د ځان ساتنې په باب کې لا زیاته مرسته وکړي د ځان ساتنې دغه مهم عملونه مراقبه، تفکر، محاسبه، له الله څخه ویره، آخرت یادول دا پنځه مهم عملونه دي چې انشاءالله په دوه او په درې خپرونو کې به تاسو ته تفصیلا وړاندې شي لومړی په دیو کې مراقبه ده مراقبه چې معنا یې څارنه او ساتنه ده د زړه له صفتونو څخه یو صفت دی یعنی په زړه کې په دې باور درلودل چې الله رب العزت له ما څخه خبردار دی هغه سارونکی او ساتونکی د عملونو دی ما ګوري او ما څاري له هغه څخه زما هیڅ حرکت او عمل پټ نه دی که هغه ښکاره وي او یا پټ وي لکه رب العزت په سورة النساء په دویم آیت کې فرمایي ان الله کان علیکم رقیبا بېشکه الله ستاسې لیدونکی او ستاسو څارونکی دی الله رب العزت په علم سره په هر ځای کې دی هغه نږدې دی او هیڅ شی د الله رب العزت نه هیڅ شی نه پټیږي چې دغه معنا د قرآن کریم په متعددو آیتونو کې ذکر شوې د مثال په توګه الله رب العزت فرمایي وهو معکم اینما کنتم الله رب العزت له تاسو سره دی په هر ځای کې چې تاسو یاستئ الله له تاسو سره دی او په بل ځای کې الله فرمایي و اذا سألک عبادی عني فإني قریب او کله چې له تا څخه ای پیغمبره زما بندګان زما په باره کې پوښتنه وکړي نو ورته ووایه چې زه نږدې یم په بل ځای کې الله فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ دې انسان ته د مرۍ له رب څخه هم زیات نږدې نو یو انسان چې په زړه کې په دې باور ولري چې الله رب العزت له ما څخه خبردار دی الله زما څارونکی دی الله زما د عملونو ساتونکی دی الله ما ګوري الله ما څاري زما هیڅ حرکات او عمل د الله نه پټ نه دی نو دا انسان کیدای شي د ګناه نه بچ شي همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت بهترین ایمان دا دی چې ته پوه شې په دې باندې چې الله خامخا در سره دی هر ځای کې چې بهترین ایمان دغه دی چې ته په دې باندې پوه شې چې الله ما سره دی چې زه په هر ځای کې یم په بل حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه وما تسکیت المرء نفسه یا رسول الله ای د الله رسوله د بنده د ځان پاکوالي یعنې د بنده د ځان پاکوالی په څه سره دی په څه سره ځان پاکولی شي رسول الله ورته وفرمیل ان یعلم ان الله معه حیثما کان په دې سره چې دی وپوهیږي او په دې باندې باور ولري چې الله د دې سره دی چې دا په هر ځای کې وي نو په دې سره تزکیه د نفس راځي د یو انسان حالت له دې څخه خالی نه دی یا به د اطاعت په کار کې وي یا د ګناه په کار کې او یا د مباح او جایز کار کې خامخا ځینې بندګان دي چې هغه د الله په اطاعت کې مشغول دي ځینې بندګان دي چې هغه د الله په نافرمانی کې مشغول دي او ځینې بندګان دي چې هغه جایز او مباح کار کې مصروف دي نو په اطاعت کې مراقبه او څارنه دا ده چې اخلاص پوره والی او د آدابو رعایت ته وکتل شي او د ریا او عجب له آفتونو څخه یې ساتنه وشي د ګناه په کار کې مراقبه دا ده چې بنده ورڅخه حیا وکړي سمدستي یې پرېږدي او په خپل ګناه باندې پښیمانه شي او توبه ورڅخه وباسي په جایز کار کې مراقبه دا ده چې په خپل ترتیب سره وشي د خپل پالونکي احسانمندي او د هغه شکریه پکې ادا کړي او د مصیبت په حالت کې د مراقبې ثمره دا ده چې بنده صبر وکړي او د نعمت او خوشحالي په مهال یې ثمره دا ده چې د الله د نعمت شکر وباسي کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه یمن ته د حاکم په حیثیت لیږلو نو معاذ بن جبل ته داسې وصیت وکړ اتق الله حیث ما کنت واتبع سیئة الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هر چیره او په هر حال کې چې ته یې له الله څخه وویریږه او د ګناه کار مه کوه او د بدی پسې نیکي کوه چې هغه یې محوه کړي یعنې چې کله دې بدي وکړه د هغه پسې متصل نیکي وکړه چې ستا بدي د ستا نیکي محوه کړي او له خلکو سره ښه چلند کوه په دې ارشاد کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله تعالی عنه ته داسې وصیت کوي چې په پټ او ښکاره دواړو حالاتو کې له الله څخه ویره کوه او د ګناه کار ته مه نږدې کیږه یعنې د الله نه داسې حیا کوه لکه څنګه چې د خپل کورنۍ یو معزز او محترم سړي څخه ته ویره لرې د هغه نه حیا کوې همدارنګه د الله نه ته حیا کوه همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته وصیت کوي اوصیک بتقوا الله فی سر امرک وعلانیته رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ذر ته وایي چې زه تاته د الله څخه په ویره باندې وصیت کوم چې هغه په پټو عملونو او په ښکاره عملونو کې په ټولو کې ته د الله نه وویریږه نو الله رب العزت خپل بنده څاري او تا ته ګوري چې ته په څه باندې مصروفه یې او څه کوې نو د رب العزت د دغه صفت د مراقبې او څارنې دا غوښتنه ده چې انسان له خپل پروردګار څخه حیا وکړي او په تنهایی کې دا وننګېري چې څوک یې نه ګوري بلکه الله رب العزت دې ګوري که بندګان تا څوک نه ګوري خو الله دې ګوري نو باید چې د خلکو په نسبت یې له الله تعالی څخه حیا او ویره زیاته وي که دې سترګه هم خیانت کوي الله په هغه باندې پوهېږي او کوم شی چې ستا په زړه کې هم ګرځي الله په هغه باندې پوه دی نو راشه د رب نه ویرېږه او دې ته متوجه شه چې الله زما څارنه کوي هر وخت کې الله له ما سره دی د الله نه حیا وکړه ګناه ته لاس مه اوږدوه امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیت تفسیر او وضاحت داسې کړی دی الله تعالی د خپل پوره او محیط علم له مخې پر هر شي باندې پوهه لري که هغه لږ وي یا ډیر ارزښت لرونکی وي او یا بې ارزښته وي ان تر دې چې د ډیرو باریکو څیزونکو ته د الله رب العزت علم رسیږي نو باید چې انسان د رب العزت د نافرمانی او د الله رب العزت د مخالفت څخه حیا ولري یو څوک خپلې سترګې د الله تعالی په نافرمانی کې استعمالوي او پردیو نامحرمو ښځو ته ګوري نو په دې دې پوه شي چې دغسې خاینې سترګې الله رب العزت ته معلومې دي او هغه د خلکو د سینو په پټو رازونو باندې الله رب العزت هم خبردار دی محمد بن منکدر رحمه الله یو سړی ولیده چې پردۍ ښځې سره ولاړ او هغه سره خبرې کولې نو محمد بن منقدر ورته وویل الله تعالی تاسې دواړه ګوري نو د رب العزت نه تاسې وشرمېږئ الله دې په موږ باندې رحم وکړي نن څه حالت دی په دې ټولنه کې روان دی له حضرت جنید څخه پوښتنه وشوه د حرامو لیدلو څخه د سترګو حفاظت څنګه کیږي هغه وویل په دې سره چې ته وپوهیږي او باور ولرې چې مخکې له دې نه ته حرامو ته ګورې د هغه نه وړاندې الله تا ته ګوري مخکې دې نه چې ستا سترګې حرامو ته ورسېږي الله لیدل تا ته وخته در رسېدلي نو رب نه حیا وکړه د الله نه وشرمېږه عبدالله بن مبارک رحمه الله یو چا ته وویل چې الله رب العزت سارونکی وګرځوه په خپل ځان باندې نو هغه د دې خبرې وضاحت وغوښته عبدالله بن مبارک ورته ویل همیش په دې باور او یقین اوسه چې الله تعالی تا ګوري د الله نه ته غایب نه او امام احمد رحمه الله دا شعر به زمزمه کولو اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت وخوقا على رقیب ولا تحسبن الله یقفل ساعة ولا ان ما یخفي علیه یغیب کوم مهال چې ته یوه ورځ تنها شې ځان ته شې نو داسې مه وایه چې زه تنها او یوازې شوم بلکې داسې وه چې پر ما باندې سارونکی ذات ولاړ دی او هیڅکله دا ګمان مه کوه چې الله تعالی په کوم ساعت کې نه خبره کیږي او مه خو په دې فکر کې اوسه چې له هغه څخه پټ شیان غایب دي بلکې هغه چې پټ شیان دي الله رب العزت هغه هم ګوري د الله نه خلاصون نه لري نو انسان او مسلمان باید په زړه کې دا باور ولري چې الله له ما څخه خبردار دی الله څارونکی او ساتونکی زموږ د عملونو دی الله ما ګوري الله ما څاري له هغه څخه زما هیڅ حرکت او عمل پټ نه دی که هغه ښکاره وي که هغه پټ وي نو واقعا مراقبه هم داسې یو صفت دی چې انسان د ګناهونو څخه ساتي خو په دې شرط که مسلمان انسان په دې باندې پوه شي الله دې موږ ته د پوهاوي توفیق راکړي همدارنګه انسان چې په سمه طریقه سره عبادت وکړي نو دا په سمه طریقت سره عبادت کول په سمه طریقې سره عبادت کول هم انسان د ګناه نه بچ کوي یعنی د عبادت په محل باید داسې فکر وکړي چې زه د داسې یو ذات په وړاندې ولاړ یم چې هغه ما ګوري احسان دې ته وایي چې ته د الله داسې عبادت وکړې چې ګویا ته الله ګورې او که ته الله نشي کتلی نو هغه خو تا ګوري د حدیث په دې جمله کې ان تعبد الله کانک تراه دې ته اشاره ده که چیرې بنده په دې صفت سره د الله تعالی عبادت وکړي چې هغه ورته نږدې دی ورسره حاضر دی او الله یې مخې ته ولاړ دی او دا ورته ګوري نو د خشیت او د خوف او د حیبت او د تعظیم صفتونه به په دې انسان کې پیدا شي د الله نه به ویریږي په زړه کې به حیبت وي په زړه کې به تعظیم وي نو چې کله دا پیدا شو نو په سمه طریقې سره به عبادت ادا کړي له بده مرغه موږ په مانځه کې ولاړ یو په مانځه کې سوچونه هغه طرف ته روان دي چې اصلا یو مسلمان سره غله ښایي حتی ځینو خو په مانځه کې د خپل د هغه دنیوي حساب په مانځه کې کوي چې هغه مونځ هم غلط شي نو نن چې موږ مونځ هم کوو بیا هم په معصیت او په ګناه باندې اخته یو نو زموږ عبادت صحیح عبادت نه دی بلکه ته داسې عبادت کوه لکه ګوره چې الله ګورې که ته الله نشې کتلی الله خو تا ګوري الله ستا مخه کې ولاړ دی په زړه کې خشیت ویره او حیبت پیدا که چې ته د الله عبادت په سمه طریقې سره وکړې نن زموږ مونځ څه رقم دی زموږ اودس څنګه دی زموږ عبادت څنګه دی یو عادت موږ لپاره ګرځېدلی او دغه جمله چې رسول الله په حدیث کې فرمایلی فان لم تکن تراه فانه یراک که ته الله نه وینې الله خو تا وینې دا د دې افاده کوي که یو بنده لومړۍ مرتبې ته نشي رسېدلی چې الله وګوري او دغسې احساس کول ورته سخت وي نو بیا خو هرومرو داسې باور ولري چې یقینا الله خو ما ګوري ته الله نشې کتلی نو الله خو تا ګوري الله رب العزت د ستا په پټو عملونو د ستا په ښکاره عملونو د ستا د دننه او به بیرون په ټولو حالاتو باندې پوه او عالم دی او هیڅ شی د الله نه نه پټیږي نو باید چې په درسته او سمه طریقه د الله عبادت وکړې تر څو د دې عبادت په واسطه باندې ته د ګناهونو نه بچ شي په یو حدیث کې راغلي دي چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې لاس کیښود او راته وفرمیل عبد الله کانک تراه ای عبدالله ابن عمر ته د الله داسې عبادت کوه ګویا چې ته الله ګورې او په بل روایت کې راغلی یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلې که ته ما ته یوه لنډه خبره راوښیه چې په هغه باندې زه کامیاب شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل صلی صلات مودع فانک ان کنت لا تراه فانه یراک د رخصت کیدونکي د شخص په شان باندې ته عبادت کوه یعنې د رخصت کیدونکي شخص په شان باندې ته مونځ کوه بېشکه که ته الله نه ګورې نو الله رب العزت خو تا ګوري زمونږ اودس اودس نه دی مونځ مونځ نه دی په مانځه کې ولاړو په جومات کې یا د جومات چت ته ګورو یا د جومات دیوالونو ته ګورو یا د جومات نه بهر که څوک ګرځي هغه ته ګورو اصلا زموږ په زړونو کې خوشو تزرو او عاجزي نشته او په دې فکر کې نه یو چې الله خو موږ ګوري نو که د مراقبې صفت په موږ کې پیدا شه چې الله موږ څاري الله موږ ګوري هغه زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې الله عالم دی نو هیڅکله به د رب العزت نافرماني بیا موږ ونه کړو نن خو له دنیا د انسانانو نه خپل بد عملونه پټوي خو د رب نه باید څنګه پټ کړي همدارنګه په خپل عملونو کې اخلاص پیدا کول په عملونو کې اخلاص ته پاملرنه ډیره ضروري ده ځکه چې عملونه بې له اخلاص څخه نه قبلیږي هغه عمل چې په هغه کې اخلاص نه وي په هغه کې روح نشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات بېشکه چې د عملونو دارومدار او قبلیدل په نیتونو سره دي چې ستا نیت څنګه دی باید چې بنده د یو کار په پیل کې د الله تعالی د مراقبې او څارنې احساس وکړي کم کار چې ته کوې نو د مراقبې او د څارنې احساس وکړه چې الله خو ما ګوري او الله ما څاري او بیا وروسته چې کم عمل کوې نو په کار دی چې دغه عمل د رب العزت د رضا لپاره وکړي او همدارنګه له خپل ځان سره په دې فکر او غور وکړې چې آیا د دې کار لپاره زما اراده او حرکت کول د الله په خاطر دي او که د خپل ځان لپاره او د خپل د هوس لپاره په دې کې دا فکر هم وکړه چې آیا دا عمل زما د الله لپاره دی او که د خپل ځان لپاره نو الله رب العزت دې د هر څه نه مخکې زموږ په زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړي او بیا د اخلاص و صداقت نه وروسته چې کوم عمل کوو په دې باندې پوه شو چې الله موږ څاري الله موږ ویني هغه عملونه که هغه موږ په پټه باندې کوو یا هغه عملونه چې موږ په ښکاره باندې کوو الله حاضر و ناظر دی موږ ویني نو د الله نه حیا پکار ده چې د الله نه انسان وشرمېږي نو چې د الله نه ستا حیا په زړه کې پیدا شوه د الله نه وشرمېدلې نو بیا به د رب العزت نافرمانی ته هیڅکله نه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې په هغه ځای کې انسان یوازې وي آیا هلته خپل عورت څه لوچ کړي څنګه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه الله احق ان یستحی منه الله د دې زیات حقدار دی چې حیا ورڅخه وشي الله نه حیا وکړه هغه ګناه چې ته کوې آیا د الله ویره دې په زړه کې پیدا کیږي که نه د الله نه شرم او حیا د ستا په زړه کې راځي او که نه نو مراقبه هغه شی دی چې د ګناه نه به تا بچ کوي نو الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې په دې باندې پوه شو چې الله موږ څاري الله موږ ویني زموږ په پټو او ښکاره رازونو باندې الله عالم دی الله دې موږ په دې باندې پوه چې بیا وروسته هغه عملونه وکړو چې په هغه کې د الله رضا زموږ مطلوب او مقصود وي په دې هیله قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي